الا من شکین و چې رحمت نشي یستل د چا د زړه نه مګر هغه سړی چې بدن بدبخت وي یا بدبخت سړی نه چې رحمت و زاور یستل شي کنه چا پر شي رحمت نه وي دا بدبخت سړی ده شکی ده رحمت الترمذی وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الراحمون يرحمهم الرحمن نبی سم وایي که چې رحم کوونکي خلق پاب رحمان رحم کو مهربان ذات په پاب باندې برحم کو چې په چا سره رحم یې کې مرحمون وي ارحموا من في الارض تو سه زور کې ستا رحم کې ستا په ټول خلق کې چې په مزکه شدي يرحمكم من في السما په توس په رحم کو کنه هغه مخلوقات چې پس منشي دي فرشتي مراد یې خو په توس پر رحم کو هغه ذات چې هي قدرت پاس مونږ شي ډیر کنه ظاهر بهر ده کالا په کنه مراد دې مننه مې دا چې سما دې پر ظرف نه ده بلکې دې کنه قدرت او دې سلطنت ته پر ظرف تا کنه په توس پر رحم کو هغه ذات چې د قدرت او سلطنت هغه ظاهر ده پاس مونږ شي هغه لوی ذات چې پس مولې د بد شهیدو کنه ابي په تو رحم وکړي چې ته په مزکه خلق مخلوقات باندې رحم کیستا وعن ابن عباس قال قال رسول الله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ليس منا هذه بيد حواسنا ندا يمش بخاصة خلق شنش مليا دي بيد سرتنا ودي بيد تاريكينا ندا من لم حسينا چې څوک د مش په وړې باندې رحم نه کو ولم يوقر كبيرا د مش په مشرونه به توقير او تعظيم نه کو ويأمر بالمعروف و د شي امر نه کو وينهى المنكر و د بعد نه چې منع کول نه کو دا د مش د خصلت نه د مش د طریقې نه مسموعه طریقې نه ده رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وانا سرقال قادر سمت ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قید الله له عند سنه من من یکرمه رواه ترمذی اکرام نه دکړه عزت نه کړه یو نو جوان ایو کنه سپین جیری من اجل سنه د امر دی واجنه چیرې دا خدانه مشر دا بوډا د پمونه چا نو جوان دی کنه شیخ اکرام د امت د وجه نه دکړه مگر چې وی کو به کنه الله به دې پر مقرر کو اې دې مشته په واج په واخه هغه څه په مقرر چې دې کرام به کو دې ذات کو نه الله په دنیا دې بدل ور کوي چې دا دې مو کې ته ولا سړي دای بډا شي کنه به دې پر مخایب کدا سای مقرر کو چې د خدمات په کو پلوس په نیول وی کنه متیان ته بیا بیا یو د سموت ته بیا بیا کنه کاټ مې ورکه چای مړی کنه تکلیف دې ته نه دې پر به کنه خدای په باندې باسو کو چې دای په دې کنه په خپل ټیم شه چې ته د سپینږیري د بوډا کرام وکړم وعن ابي موسى قال قد رسم ان من اجلال الله اكرام ذل شيبه المسلمه زنا د خدای په کې تعظیم نه دا ده چې ته اکرام وکړې د سپینږیري مسلمان دا د خدای په تعظیم ده وحامل قرآن او د قرآن پاک حامل آکن حافظون قاریون یا کن عالمون چې عالمون وي کاریون حافظون وي کنه اې کرام کې دا د خای په کې تعظیم ده غیر الغالف چې غلو نکو په دې قرآن پاک شه غلو نو خدا ده چې زنه کنه هغه وسوسیون کنه چې وسواس دې کنه چې دا ټکه مې نه کوتره بیا پر ګډ شي بیا پر ګډ شي کنه دا نه یا د غلو نه دا مراد ده کنه چې هغه په تجوید سه په قرات سه دمر غلو کو دمر سره ټینګیږي دمر سره کنه سره چې والی کې عبارت راوي کنه یره کې ګنټا پته راکو کنه دا غلو ده یا د غلو نه کن هغه چې زرفتاره قریب نه مراد ده کنه چې دا مر ته دي تروي کنه چې ورته د برته مکان ملوي چې سیه تیر کو سیمه په شویر کنه یا کنه غلا مراد ده کنه تقوی دار کنه قاری حافظ دې اکرام د خدای په کرام ده و اکرام سلطان المقسطه درګ دې عادل بادشاہ اکرام دغه د الله پاک جلال الله پاک تعظیم کې راو بدود وبکې او فیلمان وعن ابي هريره قال قال رسم خير بيت من في المسلمين بيت في يتيم يحسن إليه بهترين ميلا په مسمون شي هغه ميلا د چې پاش يتيمي چې سره شاشه ګړه کېږي که نه دا بهترين کېر ده الله په دې کېر باندې رحمتي راوروي وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يسعى إليه او بهترين کېر په مسمون شي کنه آ کېر ده چې پاش يتيمي چې سره کنه بد عمل کېږي که نه سره بد کردار کېږي بد ممرا سره کېږي که نه دا د کنه خای په کار په لپیټ شي دا کړه کېر نو سنی پته رکړه خو په یتیم باندې کنه وزار به دې کنه تر تو څه سره وکړه وی به دې پر کنه په هر وشت په مقابله شي کنه چې د لوس په تیرېږي حسنات پابو دې به کنه دې پر به نه کوي ومن احسن الى يتيمه او يتيم چا چې شګړه وکړه د یتیم سره یا د یتیم سره او د پر تنویه ده یتیم سره شګړه وکړه او یا یتیم سره شګړه وکړه یا که داسې چې شک ته پر ویره وینا کنه دا ویره شو ده چې یتیمه ده یتیمه ذکر کړی و هیند و چې ته څنګه د یتیم یتیمه وی ای سره کنه شا شګړه کو خیال په باندې کو كنت انا وهو في جنت كهاتين زو دا سي في جنت داس ويك وكرنا بين اصباحي دا قلت سر ملاو كي النبي اسلام وعن ابن عباس قال قال رسم من آوى يتيما چا چې زون ته یتیم کنه ورزم کړو هلات و عامه و شرابه خروب ته پرا شوک ته پرا مړې خړا یتیم زون سره کښنه ولو شوک کو یتیم زون سره کښنه ولو او جب الله له الجنه البته الله به خامخا دې پر جنات مقرر کو الا ايام ذنبا لا يغفر مگر وو ته چې دا ګناو کو چې هغه ناقابل معافي وي یعنی کفر وي لکه له وحد نبی سمي يوبا وشلي وي کنه خو يوبا شنه ونه وشلا ومن عذب الله كريمتيه بكريمتيه اچاره چې خدای پاک د دوی عزت منه کنه سلب کړي وجبت له جنې دې پر جنات وجب ده کله یا رسول الله مل کریمه کریمتا قال عینا د سرګ مراد دي کنه په دواړه سرګ ډین شي کنه په دې باندې صبر وکړه الله به دې پر جنات وجب کو وعن جابر بن سكارة قال رسول دا په یو ځای کنه بهتره صدقه ده کنه بهتره ده ځکه چې دا خپل موقع ته ورسېدله ادب چې ورزا کې کنه خیا ادب ورزا کې کنه او په باندې یې عمل پراشي خو پیدا و جوړه شله اول به خو صدقه په یو ځای کې څه پاتې لګېږي چې دا به حق دوه وي صدقه کې حق دوه به نه وي دا څه کېدای شي چې حق دوه نه وي هغه پوډري پوډر په باندې کو کنه چار په باندې کو دا ادب چې زده کو دی به مرګ حتی ونیولو که نه ادب سړی نه ورکېږي و بل خدا څه وکړه چې صدقه دې یو صدقه دې په وکړله که نه نن د خټولې په وچلوي که نه خو لوډه څه صدقه جاریه خو نه وه که نه رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وناسخ الراوي ليس عند صاحب الحديث بالكوي دوتا يولون دي راوي ده ناسخ نمري ا ن ا س خ ر ب ي د م ح د ث ك ن ت ا س ك ن ق و ي ن د ا ضعيف ت م ح د ث ي ن س ن ج ا وعن ايوب بن موسى نبي عن جده ايوب بن موسى روايت كو د خ ل لورنا چ موسى دا ا روايت كو د نيكنا ي چا نيكنا قال ايوب نيكنا مراد وي چ د موسى لور دا چ عمر نبي جكنا بيا خو صحابي نه دا به د حديث مرسل دا او کا د خپل کې مراد موسی بیا هغه صحیح ده بیا هغه صحابي ده بیا کنه متصل ده اندرسم قال ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن نحل ينحل فتحان سملجي عطويه ولا شي بلايات تشاور كل شيء ما نحل والد ولده ندا بخشش ورکړه اس پلور خپل بال بچتا ساعت یا بهتره پکښلی ادب نه اخلا ادب کن چې ورو شي کنه په دې نه بهتره کنه اتویا ابال به ته پر نشته کنه ډېر پیسې ورکا ډېر جمعې وته وکا ته خو ورکا کنه خو یې سره نه سمېږي کنه چې خلا ادب ورو شي کنه دا ډېر بهتره ته فاضل چې بلته ورکه رواه ترمذي والبيهقي في الإيمان وقال ترمذي هذا عندي حديث مرسل دا مثلا مرسل لګي ا ن د س ن ګ د جديه نه مراد ده کنه امر نه مراد ده چې ده ايوب نکه ده د موسی پلور ده کنه د موسی نکه نه وعن اوف ابن مالك رضي قال قال رسم انا وامراه صفاء الحدين صفاء الحدين كهاتين يوم القيامه زو اغشدا صفاء الحدين كي تيري بغولي ولوي دا به داسي وي قيامت پر بنه و او ما يزيد بن زري امرات آمد من زوجها دا غشده وشای که چه کنده شده ملنا ذات منصب و جمال مرتبه خونده و د شوی سره شاف پیغله جلکی و کنه و خبست نفس علا یتمها علا یتمها خپل زوی په یتیمونه پر وتړلو کنه چې دا به ځای عاشقن هغه سره وی بیا کنه مړ خو اشتانه بیا دوم زیره ته کنه خوري بدی وته کنه حتی بانو حتی چې وینه جدا شي کنه ستر شي بره غون شي وکنه وزر وبروي یا مړ شي حتی بان او ماتو چې وینه جدا شي کنه یا مړ شي وعن ابن عباس قال قال رسول من كانت انثى اچاته چې جلکې وي رپوتي وي فلم يأد فلم يأدها ژوندې نه کړه شخه ولم يهنها بيزتيا نكر لكنا يوسف يوت يوسف لكنا حتى جمع بيا تكلا قدر بيكلو سر ولا تعليم تكا عذاب يوسف شر كنا ولم يؤثر ولده عليها خپل ولد يې په دې باندې تایید ترجیح نه ورکوله چې ځای یې وکړ هغه به شکل و دلیل ترې فکر نه و دا څه نه وه یعنی الذکور الله به دا چې جنت ته داخل کړو نه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال و د په مدد باندې کدیره و هغه غیبت کوي چې نه شو غلې ولا چې غلا شا غیبت ما په شکا مرګ لا ګناه ده کنه ادرکه الله به په دنیا او آخرت ادرکه الله به الله به ذکر دایمي په دې سره یعنی دغه انتقام به الله په نو خلی چې تو د مسلمان ورې کې کنه مدد ویل نکړو په دنیا خو په خراب شبان انتقام نه وخلی را فشل نه ده نه سړی په لګیا و هغې شی خوړلی به د منې کو چې دا مه خوره یعنې غیبت مه کړه بل مهیبت په داسې حال چې دفاع وکړله چې بل نشته که نه بل مهیبت هغه پای بولی شي هغه نشته چې پاتره مخ کو یا پاتره کنه دا کنه حق د پلا باندې چې را به د جهنم نه کنه جهنم نه خو سوي یا د بل مهیبه ته د په پرنه متعلق دا په لحم پر متعلق ده چا چې دفاع وکړه د غیش د وریر نه په غیبت سره یې کنه غیبت کېدلو او دې دفاع وکړه چې غیبت ما کا کنه ما په شګړه پالا د لازم دو کنه حق د چې دای به دې حنم نه په دې نه خرڅوي کنه وعن ابي دردا قال سمعت يقول ما من مسلم يرد عن عرض اخيه داس مسلمون نشتا چې د خپل مسلمون ورير د عزت نه منې کول کو سې کې به عزتي کو چاته جړه کو شرا کو ګډ ور ډګېږي کنه او دې جواب وکړو الا كان حقا لا ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه فلا ده حق ده چرابي قيمت پر نه يد جهنم منې کوي اذن بعد بدايات نبي سم تیر کو کنه بتول استشهاد یون ته حقو فيه حرمتو چې پاشه کنه سیره کول شي دی ذات شک جړه وته کو شراب ته کو یا سپکا وته کنه الکه کو کنه ویږي کنه یا وایي ټه کوي و د بل مسلمان په تیرې شي کنه ستګه غربي خو کنه مدد یې نه کو به مدد یې پرېښلو ویون ته کسو په ملایري او په داسې شي کنه پرېښلو چې انتقاص کې چې په شدت ذات والمؤمن اخو المؤمن مسلمان د مسلمان ورير ده يكف عنه زيعته مسلمان به د مسلمان نه کنه بربودي منه کوي ويحوته من ورائه د سر طرف نه به ژيري حفاظت ته کو د سر طرف نه راو ترمذي مسلمان د مسلمان نه وینا دو کنه ا وینا دا شان ده کنه غیبت پې نه کې دا د کنه هغه فصیح بلی پیمبر کنه تر بګورې دي استعاره دي کنه وعن معاذ بن انس قال قال رسول من حما مؤمن من منافق چا چې مسلمان وژغلو د منافق نه منافق نه مختاب مراد ده کنه غیبت نوک سړی بعث الله ملکا الله به یو فرشتاوی تر ولږي يحمي لحم يوم القيامة من نار جهنم افرشتا به قيامت پر ذکر ای غیش دی جهنم نه بچ کوي ومن رام مسلمان بشین یرید به شی نه هو چا چې وښته یو مسلمان په یوشي باندې مقصد یو کنه د عیب کول وي حبسول له جسر جهنم دا به جهنم په کلم په کلم باندې ودروي حتی یخرج من مقاله چې سپر اګ نه وروتل نه چې سی ولې دي کنه دا مې چې حضور په تیرا شي کنه په تیرا شي کنه چې ته د مسلمان بی عزتی کړی و وعن عبد الله بن عمر قال قال رسم خير الاصحاب عند الله خيرهم من صاحبه بهترین ملګرا په ملګری شي دلا څنګه کنه هغه ده چا کنه غورا وی د خپل ملګری سره چا کنه غورا وی د خپل ملګری د پر دلا څنګه کنه بهترین ملګرا ده وخير جلان هند لا خير من جارن او بهترین په گوندونو شي هغه ده کنه دلا پر مده چا کنه غره وی د خپل کنه غوون دی پره ا غوون سره چری وی داله څنګه دا بهتر غوون نه کنه مرده چری وی دا بهتر کنه بهتر ملګری ده راو ترمذی و مدارمی وعاد من مسعود قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف لي ان اعلم اذا احسنت او اذا اسات كيف لي ان اعلم زي بسرنج خبرينه او چې ګاو ډول نه وروي کچې ته بدول یې کنه بیا ته بات کړی به ته بدول یې کنه هغه ځون پات لګاوه ته ګاو ډول نه کنه رواه ابن ماجه وانا اشتا النبي سم قال انزل الناس منازلهم نظرې څه کنه خلق په خپل خپل مرتبه باندې په خپل خپل منزله باندې ارته سره د خپل مرتبه کنه مطابق راویا کیشته کنه قدرمان سره یو لوکنه چې په خپل قبیله شي په خپل لکه شو قدرمان دی ځبند کنه تو تر ولو کنه اره مر مولا ته کال چې کنه حکیم مرتبه په دې وطن شدو کنه قدر ور کوي عزت ور کوي کنه ټول په ورسته ما وایي سره زنه د پسول ما وی کنه مخه وینه پسول ما د تفصیل لوا زنه ول ما د چرګي وی کنه او ته مخه وینه و د عمل ما چرګي دا کنه به تا شنه به ډوډۍ ما وګسه کنه دا توهین د بیزتی دو کنه چې دا ته انداز ولګېږي که چې سړی په لوشه مو وقار شته عزت مې شته په شي که نه د سړی مو ته مرتبه پېژني که نه ایسا به چرګ لوه او که فقیر وي غریب وي که نه د سره سره چې فقیر توهین به نه وي مسلم که نه هاټ حالت ده که نه هاټ حالت به دروغ لو که نه ایتا چک شولې سلیما شوې ته کې یا بسترې وې ته کوي که نه په داسې انداز باندې چې که نه ا فقيرو ته يسوع لګي چې دا خو مې څنګه به اربي ذات لې شي کنه سپکو دې لې شي کنه ا ب د سبب د دې چې خدای نه من خلق داس نه من ریدا کنه ا دې ګر مرتبه خلق ته ځکه دا نه من اروا اما ملای سره کنه ا مې په خپل انداز باندې میرا قادر ذات نو کو د سره کنه چې فقرا ته وی نه پښه دار ته کنه په خپل انداز باندې کنه معاملې سره کیسه بس